باقي شرط ویل کیږي كل ثان معرب باعراب سابق دا هر هغه دویم اسم دی چې د معرب ته په اعرابي سابقه سره اعرابي سابقه څه مطلب دی کله فاعلیت او جن مرفوع د مرفوع د کله منصوب او د منصوب د کله مجبور نو د مجبور د تابع لکه جاء ان زید العالم دا زید موصوف د العالم چې واقع کړي صفات او دا زید مرفوع دی ولی مرفوع دی ځکه چې د شی واقع شوی فاعلیت طرف عطا ورکړی دا جاء ورته اوس عالم هم مرفوع دی له بده چا د وجه نه لکه مرفوع نو تابع ته هر هغه اسم دی چې څه موافق وي د اعراب سره د ماقب الاسم سره او د جهت واحده نه بیا توابع کوم چې شي چې لکه پنځه دي یو صفات دی تاکید دی او بدل دی عطف حرفین دی او ورسره چې چې موصوف ته چا صفات وکړل او صفات دا ده چې د حکم الفاظ باندې د چا ته صفات بیان کړي عام دې په سبي او په بس صفات یو تاریخ دام کوي ها چې صفات دې چې یو شي کواله یا بدواله کوي یا موصوف او صفات په موږ څنګه پیژنو موږ به د دې لپاره څه علامات یو دا دی چې په اسمونه او په ټول باندې الاسلامي په علامات النحویه کې دا خبرې څنګه موصوف او صفات په پاره الکه په اسمونه او ټول باندې الاسلامي نو دا په طریقې کې چې واقعي کې الکه موصوف او لکه الصراط المستقيم فقولهم عذاب عظيم عظيم عذاب موصوف بشونه دي بڑ باندې تنوین راغلی دی عذاب موصوف عظیم صفات دی صراطا مستقیما صراطا موصوف مستقیما صفات اجرا عظیما اجرا موصوف عظیما څه دی صفات دی مدري شونې او باقي باندې اسلام راځي نو اول اسم موصوف او دا باقي اسماء شي هو الله الخالق البارئ المصور دته چې راغله الله الاسلام ولا راغله نو دا الله موصوف دی الخالق اول صفت البارئ دویم صفت المصور دې لپاره یا د نکرین او استفعال راځي عام طور باندې د موصوف او صفت واقعي دي خو شرط د سره د اضافه د جزا په مقابله کې لکه لفظون وضع لفظ نکره ده او په دې پیدا لري چې حروف تجر الاسم حروف نکره ده او په دې چې راغلي تجر پیدا لري حروف موصوف تجر استفاده ده سبحان ربي العظيم رب مضاف یا د متکلم صدا موصوف او العظیم کی چې واقع شوی دی صفات واقع شوی دی اسم اشاره نه مستعلم کلام ولا اسم راځي نو دا هغه په ترکیب کې چې واقع کیږي موصوف صفات واقع کیږي خاتمه در فواید متفرقه دا خاتمه په بیان د فواید متفرقه کې ده چې دانستان ان واجب چې په ځان ته دی واجب دي وان چې بسرس د خاتمه کې دی فصل دی فصل د توابع اول فصل اول په بیان د توابع کې دی بیان دي دا کو سپد خبر باندې چې تابع لفظ یا تابع هر هغه لفظ دی چې از لفظ تابع باشد چې دوم یا از لفظ تابع باشد چې دا دویم د مخکینی لفظ دی با اعراب تابع سره د اعراب تابع کنا ازیات دي هر د یو جهت نه ولفظ تابع را مرکوب یا او مخکې لفظ څه شي ورته مطلوب دي وحكم تابعانا حكم تابع دا دی که همیشه تر یارات موافق مطلوب شي چې همیشه په یارات کې دا موافق دي دا سره مطلوب سره وتابع فن نواز تابع دې د اصول قسم نه لکه لکه جاءني رجل عالم رجل موصوف عالم دې صفات دی یا بر معنا لیکي یا خدلالت کوي په معنا باندې چې در متعلق مطلوب شې چې هغه په متعلق د مطلوب دی لکه جاءني رجل حسن غلامه راغه سړی چې حسن دی او نیک دی غلام داغو یا دا انی رجل حسن ابوه چې نیک دی پلار داغو د صفت به حال متعلق دی اسم اول دردا حدیث موافق مطلوب بشر کتا صفت صفت به حال دی نو دا صفت به حال دی د خپل موضوع سره په لاسو چې موافق وي تعریف او تنکیر په تعریف او تنکیر کې بدام کی یو خبر دا کوي چې کله نکره موصوفه وي نو صفت جمله واقع کیدل شي چې واقع کیدل ولې ذکر جمله من حيث جمله دا چې شي دا نکره دا جمله من حيث جمله سمانه چې دا جمله راغونډه کې دا بیا په خپل کور کې شي کېږي لکه یعنی جمله په خپل ذات کې جمله په خپل کور کې دا چې واقع کیږي نکره واقع کیږي به دام کو چې په دې باندې نکیره را بر جمله خبر یا صفت توان کړ نکیره جمله د نکیره خبرې سره صفت کولای شي لکه جان رجل ابو عالم رجل موصوف ابو مضاف مضاف الیه مبتدا عالم خبر مبتدا سره خبره جمله چې خبره صفت په واقع کې ځای لپاره رجل لپاره دا دا لفظ عام دی کدا اسم وی کدا فعل وی او کدا څه شي مثال د اسم بچنګ لکه جاء زید زید مثال د فعل بچنګ جاء جاء زید الک راغله دی راغله دی څوک دی یا مثال دا لکه ان ان زیدن قائم او بل تاکید معنوي دی تاکید معنوي دی چې ولکې چې په الفاظ مخصوصو سره راځي دا سره راځي هغه الفاظ مخصوصو دي اته الفاظ دي یو نفس دی بل عین دی بل چې دلکا الا استادا والکلودا اجمعودا اقطعودا ابو او دا الفاظ دوم تاکید دوم قسم د دینه تاکید دی و او تابعا دا هغه کتاب دی چې حال مذکوره حال را حال مذکوره مقرر ګرځانی دا, دا مقرر او ثابت ګرځي دا نسبت یا او نسبت کې یا دا شمول یا په کسی کې شمول او تاکید معنوي هغه ته ویل کیږي چې هغه به هر لفظ تسل رسول سره دي نفس عین دابا کلاو ستا تسلو کلوې پیزاد ماوس په غږاو او سعو دا څه دي لکه مثال ته څنګه چې ان زید نفسه دا اختلاف چې او د میټوال کې راځي زید په مواقع نفسه به تاکید دار زیدانی دا مواقع سره تاکید نه دا فایل بشي دا نور باندې پیاسا اصبا عمدا تابع دي د اجماع لپاره نو دې کې دوه خبره دي پس بدون اجماع یو خو بغیر د اجماع راځي نه او بل دا د مقدم په شان سره مخکې کېدل هم شي په شا باندې پاس درم قسم د توابع نه لکه بدل بدل ځات ویل کېږي او په بدل کې صرف تابع مقصود او مرغوب مقصود منقوص صرف د چا لپاره دی توجیه او تمهید لپاره دی د دې مثال د څنګه د تابع او مرغوب لکه دا مثال واخلئ قال الشيخ الامام الاجل قال الشيخ الامام الاجل ویل دی هغه شیخ چې هغه امام دی او اجل دی او دا غواړي او دلته ات امام الاجل دا شیخ یو صفات ات امام دا بل صفات ات اجل دا دریم صفات دا د څه لپاره راغلي دي دا څه د سوي الزاهد بل صفات راغلي دي ابو الحسن احمد بیا بدل خپل کور څو قسمه ده څلور یو بدل الکل ده بل بدل البعض ده بل بدل الاستعمال ده بل بدل بدل الکل ده چې مستاق په بدل دی عیني مستاق تساوي څه مطلب دی خبر چې بدل په چا باندې صادقي یعنی په باندې باندې چې صادقي مبتدل هو عن صادقي سفرت منه غلط وکړي سوم بدل دریم قسم تعالی کدا عوامل الک د توابعون الک بدل دی بدل هر هغه تابع کمل کیږي چې مقصود به نسبت باشد مقصود به نسبت او باشد چې د مقصود په نسبت سره او مرفوع چې د توقیع او تمهید لپاره نه خلصي او تفسیری وبدل پر چار قسمه او بدل په څلور قسمه دی یو بدل الکل دی بل بدل الاستعمال دی دریم بدل الغلط دی او څلورم بدل الفاظ دی بدل الکل آنف بدل الکل هغه څه ویل کېږي چې مدلول اسم مدلول مبدل منه باشا چې مدلول دی مبدل مدلول څه ویل کېږي رجلنا مبدل منه سره بدل نه دا به څه واقع شي مجرور ده چا او جار سره مجرور نه به څه واقع شي لکه دا به ظرف له متعلق شي که چا کوم متعلق شي نظر رجلنا چارو عاطف بهر پیواو سلورم قسم ته اقسام د بدلنا عاطف دا شانت مجاز د امر مقصود بالنسبه دی نو الکا تابع تاسو چاته ابتدا هغه تابع دی چې د مقصود وي د خپل مضمون سره ورسره د هر عاطفونه حروف عاطفه څه دي الکا دا لس حروف عاطفه دی واو د فاده ثم دا حسابه عبد او د اولاد الا د فضل لكن یا تر کې دا خبره ده چې عاطف د اسم په اسم باندې کېږي د فعل په فعل باندې کېږي د حرف په حرف باندې کېږي او عامل په عامل باندې د معمول په معمول باندې کوم اعراب چې معطوف علیه هغه اعراب د تام اعراب او د عاطف د جملې په ځای باندې چې الکا جملې باندې همدارنګه په یو کلام کې څو اسمونه راځي او دا اسمونه مضاف دي زمي طرف ته او من چې و راځي نو دا په یو بل باندې حاصل کیږي لکه تاسو و لنا دا لکه راغل لن نصر على قوم ما يفعل الله ربك يفزل ما ظلمت من باقلها وقصارها وقومها و وبالفقلها معطوف عليه او قصارها او قومها وعادتها دا وربان تشتكي لك معطوف نو دا علق علامات النحویه کې د معطوف معطوف عليه بیان وکړي هغه چې دا د علامات د معطوف معطوف عليه کوم چې کوم علامات او کوم اشارات یې ټول کړي عاطف به حرف دی وهو تابع سوا تابع دی چې مخصوص باشد کې مخصوص دی بل نسبت ما مذکور سره د نسبت د خپل مذکور سره مستداه سیاسی په لکه دا علی زید ما عمرو وحروف دا حروف عاطفه چې دی ودا فصل سنیات ان شاء الله تعالی